وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد د خلفاء الراشدین د سیرت لسمه فته محترم ورونو په تیره نهمه فته کې موږ د قادسیه د جنگ د دوهمې ورځې حالات بیانول چې د هغې جملې څخه مو د ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه په قصه شروع وکړه خو هغه قصه پای ته و نه رسېدل نو اوس به يې د هغه ځای څخه را شروع کړو. ابو محجن الثقفي رضي الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه په کور کي د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه په امر بندي وو او هلته د مسلمانانو او فارسيانو په منځ کي دغه شديد جنګ جريان درلودی. ابو محجن رضی الله تعالی عنه په دې سبب بې قراره وو چې مسلمانان جنګیږي او دی په دغه جنګ کې حصه نشي اخیستلای نو یې د سعد رضی الله تعالی عنه و ښځې ته عجز او زارۍ کولې چې ما ایله که چې جنګ ته ولاړ شم او دا وعده درسره کوم که ژوندی پاتې شوم بیرته به دغه خپل بند او زنځیرانو ته راځم د ښځې هم زړه پر وسوځل شو او دی یې د هغه بند او ځنځیرانو څخه خلاص کړ. ابو محجن رضی الله تعالی عنه هم د دې لپاره چې څوک یې ونه پېژني مخ وپېچئ یا زموږ په اصطلاح مول یې وواهه او فوراً د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر آس چې بلقا یې ورته ویل سپور شو او د مسلمانانو د لښکر و میمنې ته یې ځان ورساوه. هلته یې د فارسیانو د لښکر پر میمنه حمله وکړه او ډېر کسان یې ووژل. بیا د مسلمانانو د لښکر د شا له طرفه ورغلی او د فارسیانو د لښکر پر میسره یې ډېره شدیده حمله وکړه. فارسیان یې داسې وژل چې چا یې مثل نه و لیدلی. مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څوک دی؟ څوک وایي دا د هاشم د لښکر څخه یو نفر دی چې د شام څخه راغلی دی. څوک وايي دی په خپله هاشم دی. سعد رضی الله تعالی عنه چې د یوې قلا د بام څخه ورته ګوري هغه وايي، که که ابو محجن بندي نه وای نو به مې ویلی چې دغه نفر ابو محجن دی او دغه آس چې دی پر سپور دی بلقاء دی. ځینو کسانو بیا ویل دا خضر علیه السلام دی او ځینو مسلمانانو بیا ویل که موږ ته دا نه وای را معلومه چې ملائکې مستقیم جنګ نه کوي نو به مو ویلای چې دا ملائکه ده چې جنګ کوي. کله چې شپه تاریکه شوه او جنګ آرام شو ابو محجن رضی الله تعالی عنه بیرته د سعد رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او پښې یې په هغه خپلو ځنځیرانو وتړلې. د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه ښځې پوښتنه ځینې وکړه چې ته پر څه شي بندي یې؟ ده وویل، د یوه شعر په سبب چې ما چې ما ویلی دی او بیا یې هغه شعر ووایه. اذا مت فادفني الى اصل کرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. ولا تدفني بالفلات فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها وروڼو د دغه شعر د مقصد د پوره پوهېدلو د پاره باید ووایم چې ابو محجن الثقفي رغضی الله تعالی عنه د طائف اوسېدونکی وو او لږ موده د مخه مسلمان شوی وو. څرنګه چې یې د کفر په وخت کې د شرابو سره عادت درلودی نو په اسلام کې به هم کله کله د شرابو تعریف ځینې وشو او کله کله به یې داسې شعر ووایه چې په هغه شعر کې به یې د شرابو سره علاقه څرګنده او ښکاره شوه چې دغه شعر یې هم د هغې جملې څخه دی او د شعر ترجمه یې داسې ده. که زه مړ شوم، ما د انګورو د تاک و څنګ یا بغل ته ښخ که، چې پس له مرګه به د هغه ریښې زما هډونه را اوبوي. ما په دښت کې مه ښخوئ، ځکه زه بېرېږم چې پس له مرګه به یې څکه ونه کړم. نو سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه د دغه شعر د ویلو په سبب ابو محجن بندي کړی و. خو ابو محجن رضی الله تعالی عنه په دغه طریقه سره د جنګ میدان ته ولاړی او بیرته راغلی. خیر شپه تیره شوه او په سهار کې د سعد رضی الله تعالی عنه ښځه و سعد ته ورغله او د ابو محجن رضی الله تعالی عنه په قصه یې خبر کړ. سعد رضی الله تعالی عنه ابو محجن د هغه بند څخه خلاص کړ او ویل ورځه! تر دې وروسته به زه هیڅکله تا ته په خبرو جزا در نه کړم څو هغه کار دې نه وي کړی یعنې که دې شراب وڅښل بیا نو جزا در کوم خو په تشو خبرو یا د شرابو په صفت کولو سره جزا نه در کوم مګر ابو محجن الثقفي رغد الله تعالی عنه وویل په والله زه به تر نن ورځې وروسته هیڅکله په خپله ژبه سره د دغه خبیث شي تعریف او توصیف ونه کړم خیر په نیمه شپه کې دوه لښکره سره جلا شوه او دغه شپه د سواد په نامه وبلل شوه ځکه ډیر قتلونه شوي وه د مسلمانانو په لښکر کې ښځې د شهیدانو په ښخولو او د زخمیانو په علاج مشغوله شوې مګر فارسیانو خپل مړي پر هغه ځای پرېښول نه یې ټول کړه او نه یې ښخ کړه د سواد شپه هم تېره شوه د جنګ په درېیمه ورځ هاشم راورسېدی، خو تر اوسه لا د مسلمانانو لښکر او د جنګ میدان ته نه دی رارسېدلی. قعقاع رضی الله تعالی عنه چې د هاشم په رارسېدلو خبر شو، نو یې د ځان سره یوه جنګي نقشه جوړه کړه او هغه نقشه یې د نفرو په واسطه هاشم ته ورولېږل. هاشم هم د قعقاع په دغه فکر او نقشه قانع شو او هغه نقشه یې په داسې ډول عملي کړه. هاشم په یوه وار د خپل ټول لښکر سره نه راغلی، بلکې یوه ډله یې پر داسې لار راولېږل چې ټوله خاورنه مځکه وه، ویل دوړې جوړې کړئ او تکبیرونه وایاست، دغه ډله د شام له طرفه په دوړو کې د مسلمانانو و لښکر ته ورهیده او په لوړ آواز تکبیرونه وایي. فارسیان په بیره ورته ګوري. په پرون کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د شامه څخه راورسیدی په فارسیانو یې هغه عجیب کارونه وکړه او اوس د شامه څخه بله ډله راغله فارسیان وبیریدل لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم رارهیده. اصلا هاشم خپل لښکر پر کوچنیو ټولیانو وېشلی و، اوس هغه ټولیانې چې په دوړو کې یې شمېر او عدد نه معلومېږي رارهي دي او تکبیرونه وایي. فارسیان وارخطا شوه چې دا څه حال دی، لښکر پس له لښکره د مسلمانانو د کومک لپاره د شامه څخه راځي. دغه نقشه او مشوره قعقاع رضی الله تعالی عنه و هاشم ته ورلېږلې وه چې مقصد یې د فارسیانو بېرول وه او هاشم هم په ښه طریقه سره عملي کړه. خیر د درېیمې ورځې جنګ شروع شو او نن بیا فارسیانو فیلان ورسره راوستلي دي. اوس مسلمانان کوښښ کوي چې فیلانو ته د شا له طرفه ورشي او بیا یې تانګونه او تسمې ور وشکوي. مګر کفارو نن د فیلانو د شا او مخ دواړو طرفو ته فیلوانان سپاره کړي دي چې د شا له طرفه هم د فیلانو ساتنه او حفاظت وکړي. په تېر جنګ کې یوازې د مخ له طرفه د فیلانو ساتنه کېده، مګر نن د دواړو طرفپو څخه ساتل کیږي او د هغو سپرو خلکو له طرفه په مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع شوه. پر پیلانو سپاره خلق لوړ دي، مسلمانان نه ورسیږي، خو د سپرو خلقو له طرفه مسلمانان په اوږدو اسلحو وهل کیږي. نو ځکه نن بیا په مسلمانانو کې قتل ډیر شو. خلق و سعد رغدی الله تعالی عنه ته ورغله چې کومک مو وکه فلانو په عذاب کړو په دغه ورځ سعد رغدی الله تعالی عنه په خپل جنګ نه کاوه ځکه په بدن کې سنجکی راپورته سوي وي حتی په ټوله بدن کې یې داسې ځای نه وو چې هلته د دانه یا سنجکی نه وي پراختلې پر پر آس یا اوښ نسی سپریدلای بلکې کښینستلای هم نسی فقط پړمخې به پروت وو نو په دغه ورځ سعد رضی الله تعالی عنه د یوې لیرې او زړې قلا چې څوک نه پکښې اوسېده پر بام پړمخې پروت دی او بالښت یې تر ځیګر لاندې کړی دی. څرنګه چې سعد رضی الله تعالی عنه د سترګو په لیدلو کې ډېر تېز او قوي وو، سعد رضی الله تعالی عنه به د ډېرې لیرې مسافې څخه یو انسان لیدی او دا ورته معلومېده چې چیشی یې په لاس کې دی. نو د هغه قلعه د بام څخه جنګ ته ګوري او د اوامرو په لېږلو سره جنګ اداره کوي. سعد رضی الله تعالی عنه یې ویني چې فیلانو په مسلمانانو څه کارونه وکړ؟ کوم وخت چې خلقو و سعد رضی الله تعالی عنه ته د فیلانو شکایت ور ولېږی او کومک غواړي، سعد رضی الله تعالی عنه قع قعقاع او عاصم رضی الله تعالی عنهما راوغوښتل او ورته ویې ویل، که حالات دغسې دوام ولري ماته او شکست مو حتمي دی، نو د دغو فیلانو یوه چاره وکړئ، قعقاع او عاصم چې د بنو تمیم د قبیلې څخه وه نو یې د بنو تمیم څخه دوې ډلې جوړې کړې، چې یوه ډله د قعقاع سره وه او بله د عاصم سره، اوس نو فیلانو ته متوجه شوه چې باید څنګه او په څه ډول سره یې مخ ونیسو، خو ویې لیده چې ټول فیلان هغه طرف ته حرکت کوي کوم چې هغه دوه فیلان پر هغه طرف رهي وي، یعنې د پیلانو په مخ کې دوه فیله وه چې یو سپین او بل خالداره پیل وو. دغه پلان چې هر طرف ته ځي نور ټول پلان د هغو متابعت کوي او په پسې وي. قعقاع او عاصم رضی الله تعالی عنهما سره وویل، که مو د دغو دوو پلانو چاره وکړه، ښايي د نورو پلانو توجه او حرکت غیر منظم او خراب شي. نو قعقاع و عاصم ته وویل، سپین پیل یې پر ما او خالداره پیل یې پر تا. دوی د پیلانو و طرف ته ورغله ویلي ده چې د پیلانو ډیر شدید حفاظت او ساتنه کیږي او فارسیانو د احتیاط لپاره په پیلانو زغري هم اغوستي دي حتی که په توره یا نیزه هم ووهل شي تاثیر نه پر کوي فیلان یې په زغرو داسې پټ کړي دي چې بې له شونډکه او سترګو یې بل ځای نه معلومیږي نو اوس څه په وکړي او څنګه واری پر وکړي. هغه دوې ډلې چې د قعقاع او عاصم سره وې شا و خوا پر پیلانو راګرځي او فیلوانان مشغولوي. یو وار یې په غشو ولي، یو وار ور نږدې شي او بیا لیرې شي. فیلوانان د هغو سره مشغوله دي، دلته عاصم او قعقاع چې پر اسانو سپاره دي په موقع پسې ګرځي چې کله به واری پر وکړي. کوم وخت چې هغه مناسبه موقع برابره شوه، یو دم یې آسان د شاه پر دوو پښو ودرول او د اسانو د شاو څخه یې د پیلانو پر سترګو په نیزه واري وکړه. د سپین پیل په سترګه چې نیزه ننوته، لو ناره یې وکړه، ځای پر ځای سره وګرځیدی او بیا یې د شاه پر طرف وځغستل. د پارسیانو په لښکر ننوتی، ځغلي او فارسیان تر پښو لاندې کوي. مګر خالداره فیل چې پر سترګه وویشتل شو پر شا ولاړی او د شا پر پښو ولوېدی. قاقا چې ولیده چې فیل پر مځکه ناست دی تورې ته یې ور حمله کړه، فیل یې پر شونډک په توره وواهه او شونډک یې ځینې پرې کړ. دغه فیل هم ځای پر ځای سره راڅرخي او بیا یې پر شا وځغستل. د پارسیانو په لښکر ننوتی او فارسیان تر پښو لاندې کوي. هغه نور فیلان هم په دوی پسې دي، ټول فیلان د سپین او خالداره فیلانو تر شا پسې ځغلي او فارسي لښکر تر پښو لاندې کوي. فارسیان وارخطا دي چې زموږ فیلان په موږ کې غورځي. فیلان په ځغستا هغه لوی ولې ته ورسېده چې د فارسیانو د لښکر تر شا وه او فارسیان تر هغه واله راتېر شوي وو. فیلان دغې ولې ته ورسېده او په واله ګډ شوه. څو په دغه واله کې غرق شوه. دغه د فیلانو هغه آخري حالت وو چې د جنګ څخه په دغه طریقه سره و ایستل شوه. هلته نور هم شدید جنګ شروع دی. دا جنګ ډیر عجیب جنګ وو چې د مسلمانانو په تاریخ کې پر دوی تیر شوی دی. د دغې ورځې په مثل بله داسې ورځ پر مسلمانانو نه ده تېره شوې. دغه شدید جنګ نور هم دوام لري، څو شپه شوه او دغه شپه یې د لیلة الحریر په نامه وبلل. په پخوا کې خو به جنګ په مازیګر کې بس شو، مګر نن نه جنګ بس شوی دی او نه درېدلی دی، د سهار څخه شروع دی او تر اوسه جاري دی. په دغه شپه مسلمانانو خبرې کول پرېښول. خبري نه کوي فقط تهليل او تسبيح وايي او ستمه يې دی چې دغه ستمي ته په عربي کې حرير وايي او دغه ستمی هم د جنګ د ډېر شدت په سبب وو داسې ستمی لکه څوک چې بوټي ماتوي او هه هه ورسره کوي خو مسلمانانو بوټي نه ماتول بلکې د تورو وارونه يې په دغه شدت او قوت سره کول چې ورسره ستمه یو، نو ځکه دغه شپه هم لیلة الحریر وبلل شوه، هر طرف ته چې به دې غوږ ونیو بې هه هه بل شی دې نه اورېدل. د ماښام د لمانځه پر وخت سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې لښکر دې منظم او مرتب شي، ځکه مسلمانانو ټوله ورځ جنګ کړی وو اوس نو سره پاشلي او غیر منظم دي نو د دې لپاره چې لښکر بیرته تنظیم او سره یو ځای شي لښکر پر شا ولاړی چې د نور جنګ لپاره تیار او اماده شي. په دغه وخت کې د فارسیانو لښکر هم د نوي حملې د ترتیبولو لپاره پر شا ولاړی هغه هم د نور جنګ لپاره امادګي نیسي چې دغه وخت د جنګ موقتي بندېدل وه، سعد رضی الله تعالی عنه د لښکر په ترتیبولو مشغول شو او امر یې وکړ، تر څو چې زما له طرفه مو څلرم تکبیر نه وي اورېدلی، حمله به نه کوئ. دغه وخت نو لمر لوېدلی دی، خو تر اوسه روښنايي ده. سعد رضی الله تعالی عنه لښکر لیدلای شي. کوم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه اول تکبیر ووایه، خلقو د ضروریاتو په پوره کولو او آماده کولو شروع وکړه. هلته د فارسیانو دا خیال شو چې مسلمانانو په حمله شروع وکړه، نو فارسیان د حملې لپاره را رهي شوه. قعقاع رضی الله تعالی عنه ولیده چې فارسیان را رهي دي، وردمخه شو او حمله یې پر وکړه، ځکه ده لیدل چې هغه را رهي دي. او دلته مسلمانانو پوره ترتیبات نه دي نیولي. د ده سره دا فکر پیدا شو چې هغه به راورسېږي او دلته به څوک نه وي تیار چې دوی منع کړي. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو چې د بنو تمیم څخه وه پر پارسیانو حمله وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه ولیده چې قعقاع بې له اجازې په جنګ شروع وکړه. او د امیر او قومندان بې اجازې حمله کول ګناه او د شکست سبب ګرځي؟ نو سعد رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وویل، اللهم اغفر له وانصره فقد اذنت له وان لم یستاذن، یعنی الهی وقعقاع ته بخښنه وکړې او نصرت یې وکړې، ما وده ته د جنګ کولو اجازه کړې ده که څه هم ده اجازه ونه غوښتل. سعد رضی الله تعالی عنه پر دې وبېرېدی چې الله جل جلاله وقعقاع ته عقاب او جزا ورنکړي چې بې له اجازې یې حمله وکړه، نو ځکه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اجازه ورکړه. فارسیان نور هم را دمخه شوه، بنو اسد هم بې له اجازې حمله پر وکړه، سعد رضی الله تعالی عنه بیا هغه خپله خبره وکړه او ویې ویل، اللهم اغفر لهم وانصرهم فقد اذنت لهم وان لم یستأذنوا. هرې ډلې چې به تر اجازې دمخه حمله وکړه، سعد رضی الله تعالی عنه به دلته د ځانه سره اجازه ورته کول نور لښکر د سعد رضی الله تعالی عنه و تکبیرو ته معطله وو خو هلته د دوو لښکرو تر منځ دغه کوچنۍ کوچنۍ حملې شروع دي تر څو خلقو د ماخوستن لمونځ آدا کړي د ماخوستن تر لمانځه وروسته سعد رضی الله تعالی عنه څلرم تکبیر ووایه نو عمومي حمله او هجوم شروع شو جنګ شدید سو او تاریکه هم زیاته سوه. کوم نفر چي د سعد رضی الله تعالی عنه پر شاوخوا ولاړ وه کرار کرار د جنګ میدان ته ورنږدې کیږي، غواړي چي ویې ویني چي څه پیښیږي، تر څو چي سعد رضی الله تعالی عنه یوازي پاته سو. ټول تللي وه، فقط یو کوچنی هلک ورسره پاته وو چي عمر یې د پنځو کلو په شاوخوا کي وو. اوس د سعد رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک نشته چې حال او خبر ورته ووایي یا یې دی رضی الله تعالی عنه ولیږي چې ورشه حال راوړه او دی هم د تاریکې په سبب شی نه ویني نو دغه کوچني هلک ته یې وویل ولاړ شه وګوره چې هلته څه کیږي هلک ولاړی د جنګ میدان ته ورنږدې شو جنګ یې ولیدی او بیرته راغلی سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل، څه شي دې ولیده؟ هلک ویل، خلق مې ولیده چې لوبې یې کولې. سعد رضی الله تعالی عنه وویل، دا لوبې نه دي، بلکې حقیقي جنګ دی، نو ټوله شپه تر سهاره جنګ دوام درلود. تاسې دې جنګ ته فکر وکړئ چې هیڅ وقفه او درېدل نه لري، فقط د ماښام او ماخوستن په منځ کې د ترتیب او تنظیم دپاره یوه وقفه راغله او جنګ قطع شو. د د سهار د لمانځه څخه شروع او بیا تر لمر لوېدو جنګ وشو. بیا د ماخوستن څخه تر سهاره دوام لري. د لږ راحت او ناستې لپاره وخت نشته. تاسې فکر وکړئ، ټوله ورځ او ټوله شپه جنګ او له هره طرفه څخه خطرونه دي. په لیلة الحریر کې داسې جنګ او وژنې وې چې نه یې مسلمانانو او نه یې فارسیانو مثل لیدلی و. فارسیانو چې بیا په وروسته کې بیان کاوه هغو به ویل، موږ هیڅکله داسې شدید او پر او پرله پسې جنګ نه وو لیدلی. څرنګه چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه د هغه مریضۍ په سبب د جنګ اداره په خپله نه شوای کولای نو د جنګ اداره کول او تنظیمول د قعقاع رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه. د شپې په اخر کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د یوې ډلې سره د میدان جنګ څخه د شام و طرف ته ولاړی. هلته یې دغه ډلې ته ښوونې او تعلیمات وکړه او د سپیدو د چاودلو سره یې بیرته د میدان جنګ پر طرف حرکت را وکړ. که څه هم دوی په خپله هغه پخوانی لښکر وو مګر نوي بیرغان ورسره وه. لږ لږ وخت وروسته د کومکي لښکر پر قسم ډله ډله کومک رارهي دی او په لوړ آواز تکبیرونه وايي. دغه کومکي ډلې خلاصېده نه لري. د دغه کومکي ډلو په لیدلو سره فارسیان نور هم وارخطا شوه. دا بیا د اعصابو جنګ و. دغه کار د دښمن پر معنویاتو او روحیاتو ډېر تاثیر واچاوه. د دښمن روحیات ضعیفه کیږي او د تیښتې و خوا ته یې میلان پیدا کیږي. نو د دغه کومکي ډلو په راتلو سره فارسیان نور هم وارخطا کیدل. په خپل منځ کې یې سره ویل، په هغه دوولس زرو نفرو مو څه نشوای کولای او اوس دغه پرله پسې کومکونه نور هم ورته راځي. پارسیان نه پوهیږي چې اوس څه ورسره وکړي. په دغه شپه کې قعقاع رضی الله تعالی عنه تر خپل تګ دمخه په لښکر کې هم تغیرات راوستلي وه، د لښکر ځایونه یې ور بدل کړه، میمنه پر میسره ولاړه وه او میسره پر میمنه ولاړه وه، قلب شاته او شاه مخته سره اوښتي وه. په خپله قعقاع رضی الله تعالی عنه هم په سهار کې د جنګ و میدان ته راورسیدی. نن ورځ فارسیان نوي خلق ویني. هغه د پرون او پخواني خلق نه دي نو خود په پارسیانو کې بېره او ورختايي ډېر شوه. قعقاع رضی الله تعالی عنه هم د فارسیانو پر مخانو د دغې بېرې او وارختايي آثار حس کړه نو یې په مسلمانانو کې نارې کړه، کامیابي هغه چا لره ده چې یو ساعت یې چې یو ساعت زیات یې صبر وکړي. رښتیا هم ټول جنګونه. که سیاسي وي، که اعلامي وي او که حربي وي، ثبات او استقامت غواړي. شکست او کامیابي په اخري ساعت پورې تړلي دي. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه چې تجربه کار جنګیالی و، نارې کړه، کامیابي هغه چا لره ده چې یو ساعت زیات صبر وکړي، ځکه نصرت د صبر سره دی، قعقاع چې د سپرو یوه ډله ورسره وه خپله حمله د رستم پر طرف شروع کړه. جنګ نه، بلکې شدید جنګ تر ماپښینه دوام درلود. فکر وکړئ! د پرون سهار څخه جنګ شروع دی او تر نن ماپښینه پورې دوام لري. نن ورځ چې د جنګ آخري او څلورمه ورځ ده، یوم القادسیه یې وبلل، یعنې د قادسیې ورځ. د فارس په لښکر کې دوه لوی قومندانان چې فیروزان او هرمزان نومېدل او د لښکر پر میمنه او میسره ولاړ وه، څرنګه چې په جنګ کې ډېر فشار پر راغلی، د حملو د شدت په سبب شاته تله. قعقاع ولیده چې د لښکر دوه طرفه شاته ځي، نو یې امر وکړ چې د لښکر پر قلب هم حمله شدیده کړي. او قعقاع رضی الله تعالی عنه په خپله پر قلب حمله وکړه او نیت یې دی چې په خپله رستم ته ځان ورسوي. واقعا هم مسلمان جنګیالیو د قهرمان قعقاع په مشرۍ وکولای شوای چې د پارسیانو په لښکر کې لار او کوڅه جوړه کړي تر څو په خپله رستم ته ور ورسېده. مګر دلته تر قعقاع رضی الله تعالی عنه دمخه د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو نفر چې نوم یې هلال ابن علقمه و، ورستم ته ور ورسېدی او ویې وژی. د فارسیانو پاچا رستم ووژل شو. دا خبر په پارسیانو کې نشر شو او په تېښته شروع وشوه. جالینوس چې د فارسیانو لوی قومندان و، پوه شو چې د فارسیانو تېښته زموږ د ټول لښکر هلاک او تباهي ده. هلته د لښکر شاته یوه لویه ژوره واله وه چې پر هغه واله یو پل تړل شوی و او پارسیان پر دغه پله را اوښتي وه. جالو جالینوس فورا د یوې ډلې سره دغه پله ته ځان ورساوه او هلته د پله ساتنه کوي. د فارسیانو مات شوی لښکر پر دغه پله اوړي او تښتي. پارسیان پر دغه پله تېرېږي، جالینوس او د هغه ډله یې حفاظت کوي. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لښکر د جالینو سره په جنګ مشغوله دی، د فارسیانو د لښکر ډېره حصه تر پله واوښته او هغه کسان چې تر پله نه دي اوښتي د ولې پر لوړ او کښته طرف وتښتېدل یا ووژل شوه. جالینوس ولیده چې د لښکر ډېره حصه تر پله تېر شوه او لږ نفر پاته دي، نو په خپله جالینوس او ملګري پر پله واوښته. د دوی د تېرېدلو سره یو ځای د مسلمانانو د قومندانانو څخه یو نفر چې زهره ابن حویه نومېدی پر دغه پله پسې ورتېر شو او د جالینوس تر شا په پسې دی د جالینوس د تېرېدلو سره یو ځای زهره پسې ور واوښتی کفارو ته یې دونه وخت او موقع ور نه کړه چې پل قطع کړي. اوس جالینوس ځغلي او زهره په پسې دی هغه ځغلي دی په پسې دی دغه تیښتې او تعقیب دننه د فارس په مځکه کې پوره درې ورځې پرله پسې دوام درلودی یو تښتي او هغه بل په پسې دی دا خو معلومه خبره ده چې د قومندانانو او پهلوانانو سره به ډیر ښه او روزل شوي اسان وه نو خود یو په بل پسې نشي ورسیدلای جالینوس چې خپل مرګ ویني هیڅ نه دریږي او زهره بیا دده مرګ دی نه ځینې راګرځي سم په پسې دی درې ورځې پرله پسې دغه تیښتې او تعقیب دوام وکړ او په اخر کې پس له دغه عجیبې تیښتې څخه زهره پسې ور ورسیدی او جالینوس یې ووژی. هلته چې کفار تر پله واوښته، د مسلمانانو د لښکر یوه ډله د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشرۍ په کفارو پسې تر پله ور تېر شوه او قعقاع رضی الله تعالی عنه د هغه پاته لښکر په ترتیبولو او تنظیمولو مشغول شو، خو دغه تر پله اوښتې ډلې. د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشرۍ وکولای سوای چي د فارس په هغه تښتېدلو قومندانانو پسي ور ورسېږي کوم چي د فارسیانو هغه لوی بیرغ، ترکي شکابیان، ورسره وو. هغه چي د مخه مو بیان درته کړی دی چي دوولس متره یې اوږدوالی او اته متره یې ارتفاع وه. او د پړانګانو د پوستو څخه جوړ شوی وو نو ضرار ابن الازور رغضی الله تعالی عنه وکولای شوای چی د فارسیانو دغه عظیم بیرغ ته سقوط ورکړي او په غنیمت یې ځینې واخلي د فارسیانو هغه لوی بیرغ ولویدی او دوی سره وپاشل شوه د فارس په مځکه کی شاوخوا وتښتیده. د فارسیانو په دغه لوی شکست او د مسلمانانو په دغه عظیم نصر او لویه کامیابي معرکة القادسیه پای ته ورسېده. سعد ابن ابي وقاص رغضی الله تعالی عنه فوراً زېری کوونکی و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رغضی الله تعالی عنه ته ورولېږی. هلته په مدینه منوره کې به هره ورځ حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د عراق پر عمومي او لویه لار د عراق و طرف ته راوتی، د سهار څخه تر ماپښین پورې به یې د خبر راوړنکي یا پوسته رسان انتظار کاوه. خبرونه ورته راتله چې ډېر شدید جنګ روان دی، څرنګه چې په دغه ورځ یې دا امید و چې جنګ به پای او نتیجې ته رسېدلی وي، نو ماپښین هم نه ولاړی، نور هم د خبر راوړنکي په انتظار ولاړ دی، دا خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عادت او حالت و. هلته هغه زیری کوونکی چې سعد رضی الله تعالی عنه رالېږلی دی داسې څوک دی چې تر اوسه یې امیرالمؤمنین نه دی لیدلی او په رنګ یې نه پېژني. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ښار د باندې راوتلی دی او د عراق پر عمومي لار په انتظار ناست دی، زیری کوونکی راورسېدی او تر عمر رضی الله تعالی عنه تېر شو. عمر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې دغه سړی د عراق له طرفه څخه راغلی نو پسې راولاړ شو خو هغه سړی یې نه پیژني رهي دی خپله لار پسې پوره کوي عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او ورغږ یې کړه سړی د کومه ځای راځې سړی ویل د عراقه ویل څه خبر دی راوړی دی سړی ویل فتح حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمدلله مګر سړی سپور دی او د مدینې منورې پر طرف چټک او چابک رهیلی. نه په چا سر ګرځوي او نه نور حال ورته وايي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او پوښتنې ځینې کوي. په دغه ځغستا کې مدینې منورې ته ورسېدل او ښار ته داخل شوه. په ښار کې خلق و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته سلام ور اچوي او ورته وايي، السلام علیک یا امیر المؤمنین. زېری کوونکی وشرمېدی، ځکه دی سپور او تېز رهی دی، امیرالمؤمنین تر شا پسې ځغلي، نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، الله دې درباندې ورحمېږي، زه به دې خبر کړی وای، راته ویلي به دې وای چې زه امیرالمؤمنین یم، عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، لا بأس علیک یا اخی، وروره پر تا ملامتیا نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د قادسیې په فتح ډېر زیات خوشاله شو، ځکه یو خو دغه جنګ د مسلمانانو د هغو لویو جنګو څخه وو او بل په دغه فتح سره د ټوله فارس د نیولو دپاره دروازه خلاصه شوه. اوس د مدینې منورې څخه بیرته عراق ته ځو. د بابل او کوفې فتح کیدل. هغه فارسیان چې د قادسیې په جنګ کې وتښتېدل په بابل کې سره یو ځای شوه. بابل د یوه ښار نوم دی. د دغو یو ځای شوو فارسیانو مشر او قومندان فیروزان و او د مسلمانانو د مقدمې قومندان چې زهره ابن الحویه رضی الله تعالی عنه و پسې ور ورسېدی او د دوی سره یې جنګ شروع کړ. خو فارسیانو ته یې په یوه ساعت کې ماته ورکړه. حتی پوره یو ساعت هم نه و تېر شوی چې بابل فتح شو. په خپله فیروزان نهاوند ته وتښتېدی او هغه مات شوی لښکر چې د ده سره ورسره و، ځینې یې کوفې ته ولاړل او ځینې یې نهاوند ته ولاړل. دغه کوفه دغه اوسنۍ کوفه نه ده، بلکې بل ښار و چې کوفه ورته ویل کېده. زهره رضی الله تعالی عنه اول د کوفې پر طرف پسې رهي شو، هلته یې د فارسیانو د پاته لښکر سره جنګ وکړ، د هغو قومندان ووژل شو او فارسیانو ماته وخوړه، کوفه هم فتحه شوه او تښتېدلي فارسیان ټول په نهاوند کې سره یو ځای شوه. د مسلمانانو د لښکر د مقدمې قومندان زهره رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رارسېدلو په انتظار دلته په کوپه کې پاته شو څو سعد رضی الله تعالی عنه د پاته لښکر سره راورسېدی سعد زهره قعقاع او نور اسلامي قومندانان رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره یوځای شوه او مشوره کوي ویل اوس د مداین و طرف ته چې د فارس پایتخت دی لار اسانه ده د اوس د پاره به نهاوند پریږدو د فارس پایتخت مهم دی که پایتخت فتح شو د فارس ټول مملکت ریږدي نو ټولو قومندانانو پر دې فیصله وکړه چې پر پایتخت به حمله کوو فارسیان په نهاوند کې سره یو ځای کېږي، مګر مسلمانانو د مدائن د حملې اراده وکړه. فارسیان چې د مسلمانانو په دغه نیت او اراده خبر شوه، ډېر وارخطا شوه. که څه هم هغه قواوې چې په پایتخت کې موجودې وې، قوي او ډېرې وې، مګر بیا هم په هغه اندازه نه وې چې په نهاوند کې سره یو ځای شوې وې. نو خود فارسیان وارخطا شوه چې مسلمانانو نهاوند پرېښاوه او اوس پایتخت ته ځي. مسلمانان د مدائن و حدودو ته ورسېده. مدائن داسې یو ښار دی چې شرقي طرف ته یې هم واله ده او غربي طرف ته یې هم واله ده. د ښار په منځ کې هم واله تېره شوې ده چې د ښار شرق او غرب سره جلا کوي. اوس مسلمانان د غرب له طرفه ورهي دي او د کسرا قصر د ښار په شرقي طرف کې واقع دی چې بیت الابیض، سپینه ماڼۍ، او ایوان کسرا ورته ویل کېده. مسلمانان چې د مدائن د ښار و اطرافو ته ورسېدل، د هغه ځای څخه یې بیت الابیض ولید. د لیرې معلومیږي ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه نارې کړه، الله اکبر! دا د کسرا سپین کور دی، دا هغه ځای دی چې الله جل جلاله یې د فتح وعده کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خپل قول کې صادق دی. مسلمانانو د ده سره یو ځای تکبیرونه ویل. د ضرار رضی الله تعالی عنه په دغه خبره کې و هغه حدیث شریف ته اشاره وه چې امام مسلم یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله به بیت الابیض د کسرا کور فتح کوي نو د هغې وعدې وخت اوس را ورسېدی او مسلمانان ډېر خوشاله وه چې دغه فتحه د دوی په لاسو سره کېږي او نبوي وعده به پای ته رسېږي. د مدائن محاصره د هجرت په پنځلسم کال د ذوالحجې په میاشت کې شروع شوه. سعد رضی الله تعالی عنه د مدائن پر شاوخوا کلو یا قریو ته لښکرې ولېږلې خو تر اوسه د کسرا سره وه او اوس وايي د کسرا څخه مو ښه نه راځي خو موږ مجبوره وو د ده اطاعت مو کاوه اوس د دغو خلقو سره څه وکم؟ حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو مشران سره یو ځای کړه او د هغو سره مشوره کوي او ویل دغه خلق جنګي مشر او قومندان نه لري او جنګ هم نه کوي آیا د جنګي عسکرو معامله ورسره وشي؟ او که د صلح غوښتونکو خلقو معامله ورسره وکړو؟ د اصحاب کرامو مشوره دا شوه چې د اهل ذمه معامله دې ورسره وشي، یعنې جزیه دې ځینې اخیستل کېږي او دوی دې پرېښول شي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم و سعد رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې د اهل ذمه معامله ورسره وکړه او جزیه ځینې واخله، دغه خبر چې مسلمانان فقط جزیه اخلي او نور په موږ کار نه لري شاوخوا په ټوله منطقه کې نشر شو او د هره ځایه څخه خلق را رهي دي جنګ نه غواړي فقط جزیه تحویلوي نو د مداین شاوخوا منطقې ټوله فتح شوې مسلمانانو ته بې له جنګه تسلیم او تابع شوې بې له مداینه څخه فقط دغه یو د مداین ښار پاته دی. یزدجرد ولیده چې د اطرافو او شاوخوا خلق ټول د ده څخه واوښته او د ده کومک نه کوي نو یې د مداین غربي طرف پرېښاوه. ټول خلق او لښکر تر ولې واوښته د مداین شرقي طرف ته نقل شوه. د ښار څخه یې ټوله کښتۍ ټولې کړې حتی یوه کوچنۍ کښتۍ یې لا د ښار په غربي طرف کې نه پرېښول. ټوله کښتۍ یې شرقي طرف ته ورسره یوړې. دا کار یې د دې لپاره وکړ چې مسلمانان د اوښتلو لپاره هیڅ وسیله او اسباب و نه لري. یزدجرد په مدائن شرقي کې خپل قصر ته ولاړ او د ولې پر شرقي طرف یې ډېرې قوي قواوې د دې لپاره ودرولې که فرضاً مسلمانانو د اوښتلو لپاره یوه لار جوړول دغه قوه به یې منع کوي. مسلمانان د مدائن غربي طرف ته ورداخل شوه. په ښار کې هیڅوک نشته ټول ښار خالي دی د ښار ټول خلق شرقي طرف ته تللي دي په ښار کې موجود شیان مسلمانانو په غنیمت واخیسته مسلمانان غواړي چې د ښار شرقي طرف ته ولاړ شي خو د دوی سره داسې شی نشته چې د هغه په واسطه تر دغه ولې ور واوړي نه کښتۍ شته نه نور اسباب او واله دونه لویه واله ده چې مسلمانان نشي تر اوښتلی اوس نو مسلمانان په داسې ځای پسې ګرځي چې هلته اوبه نسبتا لږ وي او دوی تر هغه ځای ور واوړي. د هغه اطرافي خلقو څخه چې پر جزیه صلح ورسره شوې وه یوه نفر ورته وویل، هلته لیرې په واله کې یو ځای شته چې اوبه یې نسبت و دغه نورې ولې ته لږ دي ګودر غوندې ځای دی. که ستاسې اسان او بازي کولای شي نو په هغه منطقه کې ښايي هغه هم په ډېر تکلیف ور واوړئ. سعد ابن ابي وقاص رغضي الله تعالی عنه عاصم ابن عمر امر کړ چې ته په دغه باره کې معلومات وکړه. عاصم رغضي الله تعالی عنه د خپلې قبیلې بنو تمیم څخه شپېته نفره ورسره ملګري کړه او دغه ګودر ته چې د مداین څخه یو څه لیرې و، ورغلی. واقعا هلته داسې یو ځای وو چې اوبه یې نسبتا و نورې ولې ته لږ وې. انسان خو نسي تر پورې وتلای مګر آس په تکلیف پکښې تېرېدلای سي. عاصم رضی الله تعالی عنه ملګرو ته وویل، څه وایاست؟ هغو ویل، په ګډېږو. کار د قربانۍ دی. یا به تیریږي یا به غرقیږي. عاصم رضی الله تعالی عنه د مخه شو او شپېته نفره ملګري یې په پسې شوه څو په ډیر تکلیف هغه بلې غاړې ته واوښتل. فارسیانو چې مسلمانان ولیده وارخطا شوه چې دا خو دا دې تر ولې هم راواوښته نو یې د دغو شپېتو نفرو د جنګ لپاره لښکر ورولېږی. سعد رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لښکر عمومي قومندان دی، یو خو پر هغو شپېتو نفرو بېرېږي چې د فارسیانو په جنګ کې ماته ونه خوري او بل دی غواړي چې د نور لښکر د اړولو لپاره یوه لار پیدا کړي چې لښکر پسې ور واوړي او هغه شپېته نفره نه پل جوړولای شي او نه جنګ کولای شي. سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې فوراً دې ټول لښکر د هغه ګودر و طرف ته حرکت وکړي. لښکر ګودر ته ورغلی. سعد رضی الله تعالی عنه د ګودر سره ودرېدی، نه پوهېږي چې څه وکړي. که پوره لښکر و اوبو ته ور واچوي، د غرقېدو خطر ورسره دی او له بله طرفه دغه موقع بیا هر وخت په لاس نه ورځي. ځکه اوس هلته د رود پر هغه بله غاړه د ساتنې لپاره نفر لري. که دوی ور وراوړي، فارسیان حمله نه شي پر کولای او که دوی پسې ور وانه وړي، د هغو شپېتو نفرو د هلاکېدلو خطر شته، شاید هغه ټول ووژل شي او دغه په لاس راغلې موقع هم د لاسه ووځي. نو د هغه ورسره ملګرو سره یې مشوره وکړه. هغو هم د تېرېدلو مشوره ورکړه. اوس نو هغه پهلوانان او جنګي قهرمانان چې ښه اصیل اسان ورسره دي، ممکن پر دغه ګودر ورتېر شي، مګر هغه کسان چې آس نه لري یا بېکاره اسان ورسره دي، هغه څنګه واوړي؟ خبره مضطربه او تشویشي ده. مګر د ټولو موجودو اصحاب کرامو نظر دا و چې باید ور واوړو. نو د قومندان له طرفه د اوښتلو امر وشو. اوس پوره کامل لښکر تر دغه رود یا لوی ولې په اوبازي اوړي. دا د مسلمانانو جرئت او د جهاد شوق و. موږ په کښتیو او او ګوټو کې بیریږو، په طیاره او موټر کې بیریږو، وليظهرن دينه وليهزمن عدوه ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات يعني زموږ دپاره الله کافي دی او هغه الله ښه وکیل دی په والله الله جل جلاله د خپل دوست نصرت کوي او خپل دین غالب کوي او خپل دښمن ته ماته او شکست ورکوي په دې شرط چې په اسلامي لښکر کې ظلم او سرکشي نه وي یا دونه ګناهونه نه وي چې پر ښو عملو ډېر او غالب وي نو وروڼو تاسې ته دې هم دا معلومه وي هر اسلامي لښکر چې پر سمه لار رهي وي سرکشي ظلم او ګناهونه پکښې نه وي هغه لښکر خامخا غالبه کیږي. سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې هر دوه نفره به سره ملګري وي. که یوه ته یو څه ور پیښ شوه هغه بل به یې کمک کوي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ملګری و. یعنی د هغه سره یو ځای اوښتی. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر مخ بېره او وارخطايي حس کړه او هغه بېره يې هم په دې سبب وه چې د مسلمانانو څخه يو څوک غرق نه شي نو سلمان رضی الله تعالی عنه و سعد ابن ابي وقاص ته وويل دغه نوي دين لطفا فتا واړوه